دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم درود شریف وایي صدر محترم او زما محترم او مشران او کشران عزیزانو زه یو زمانہ دا سوا چې ما به تقریرونه په ډېر شوق او ډېر جذبه سره کول اوس د دې قوم حالت چې زما سترګې ګوري او یا د دې قوم حال زما غوږونه اوري نو دا قوم د دې قابل نه غنم چې دې خلکو ته سره د هغه خلکو خبرې وکړي چې د چا ټول ژوند استغراق فی الله او د چا ټول ژوند استغراق فی الرسول د چا چې تمامه زندگی الله وا او تمامه زندگی جناب محمد رسول الله وا اوس د هغه خلکو خبرې مونږ غوندې خلکو ته کول په دې مال شرم راځي ځکه چې زه تاسو ټول ورځ ګورم نو دا خلق زه د دې قابل ګڼم چې دې ته زه د ابوبکر صدیق خبره وکړم یا دې خلقو ته زه د عمر فاروق خبرې وکم یا دې خلقو ته زه د عثمان ذنورین خبرې وکم یا دې خلقو ته د حضرت علی خبرې وکم یا دې خلقو ته د امام حسین خبرې موږ د ځان ته وګورو چې موږ د دې قابل یو چې دا خلقو نامه ووایو د کوم قوم چې ټول ژوند فراډ او دوکه ده ټول ژوند په کوم ملک کې چې موږ اوسېږو د ملک ته پاکستان ویل پکار دي قوم له وګورئ تاسو ځان له دا ستا د ملک د سربراهانو حال دی ځان له وګورئ ستاسو دا آینده نسل چې دی دا واورئ آینده نسل دا به ټول دماني په پوه شو تاسو تاسو ګورئ مشمون تاسو تاسو شعر دا دومره دومره نسل چې دی دا چې لسم جماعت یو لسم ترسي دا به دولسمې ډماني لسم نه چې واوري بیا به کنجرانی غلبی ګڼ کپان به ستا په ملک نن وګوره هر بازار ویډیو گیم دی دی که نه دی دا دومره دومره نسل پکې کوي ټوله ورځ پخوا به خلکو د لویو څوکیداري کوله اوس به د بیا رامیانو څوکیداری کوو بیا چې لږ راغوټه کې شي بیا ورته حکومت اجازه تو کو د بلیټ گیم وای دا ډېر خلو به د جنا صاحب کړو په دې خو د جواره دونه لګینو جنا صاحب جوارګرو سره د جنا صاحب نامه چرته په خشي کې دی شرمېدلو پوس پرې کړو نو په دمتوب هم د جنا صاحب نامه یې خېد نو دا لکان د کنجرانو غندې ټول ورځ کم بے غیرتا د بروا بچینا چې بل سکار نه کیږي یا د ویډیو گیم دکانو باسي یا د بلیئر دکانو باسي یا میوزک سنټر وباسي بیا دا درته پته ده چې په میوزیک سنټرو کې د شپې څه کیږي وای تاسو د خدای او قران وای تاسو ته پته نه ده دا د چا لکان دی پکې او بیا یې نیولې نه نیلی بی پرنٹ مخا مخ چلی گی او هغه کرتوت زمونږ اولاد کوي لګیایي دا تاسو ته پته نه ده نو ستاسو آینده نسل چې دی د ابوبکر او د عمر خبرې پرېږده ستا د پاکستان آئنده نسل ستا د ملک حکمران طبقه دا دمان کوي او کنجران کوي دا ټول دمان ګډيږي اوس نه ګډيږي په دې سرک چې جنگ روان او بند غږیږي تاسو دا ځوانان ځوانان لکان ورته ټول ګډيږي نه هغه سی ور سره بنگړه نه چوي معززانو ملک د تباہی په پلیټ فارم ان شاء الله ولاړ دی پرون د اګرچ د زلزلې وکړو او شری وای کی کنه په دغه کې وای دغه څه به یو ګرچ شي او دا چا بور میګ ماتی څوک به د چت لاندې او څوک به دکان لاندې او څوک به بلډینګ لاندې کور بمران یو بیړه بم تبای کم خدای چې پنځه لکه خلک په بنگال کې په طوفان تبا کولی شي هغه خلک لس کروڑه مسلمان په پا پاکستان کې په زلزلو تبا کولی نشي بیا دا تمام چانه مکوا چې کور مې وران شي نو څوک بیا راته جوړ کړي کورونه چې د چا په زلزله وران شو او هغې له چې د بار ملکونو کوم امداد راغی ا د پاکستان غلو وخوړو غلو ګرچپانو لوټېرو نن ستا ټول ملک غل دی د ایمان دی ته خو ورشه دې دفترو ته چې سال جوړ منډۍ لګېدلې ده که اسمبلۍ ته ورشه د پنجاب غویان پکې خرڅېږي دفترو ته ورشه منډه یې لګېدلې ده الله در باندې دا قهر نازل کړي کنه نو مال سره راځي دي ابل عربي راغی چرته سي دي چرته سیګریټ نیولې راکړه خسته پولیس ونی نو چرته سیګریټ ما یاره پولیس خو ډېر بد کار کړی چرس و سگرت ہی ہولی شرابی منی سا سگرت منی سا پوڈری منی سا غل منی سا ڈاکو منی سا نور مم بیا گرزی خویندی مم بیا گرزی پلاران مم گرزی چینا ویلیو پنیو کار نکیجی دا دې وشته پکار دا د یو څو مازغه ول لکم ته وګوره چې دا نور د سړي ځامن کیږي کنه کی نن خو ووت د قوم نه دلا جوړ وو وو دلاګان نن ټول سپارښت د ووت د پاره کیږي دا زه چې ګډ وویل زه لعنت ستاسو په ووټ لېږم لعنت زما په اوومې پېړۍ کې نالت چې دې قوم له به زه ودرېږم او وایم به چې دي زما منبر کې ما له ووټ راکړي ما ته پته نه چې دا ارامیان دي سبا به را باندې د ارامیتوب شپارسونه کوي دې قوم نه زه ووټ غواړم نن دی ووټ د خلق زمیر تبا وزیرانو ته وګوره دا کوس ادب چی دی هلکه دا نیکمه کې دی دا سیو کوچی سبا بیا ووټ دینا غواړي سیو کو کور دی وران صدا اپلا خدای دې تباہ او برباد کا ته دې لپاره وزیرې چې سبا بیا د وزارت په تمه او ستا په ملک کې پرانا ورځ خره وتی کیږي ته به غږ نه کې ورته ته به سوال نه ورته نازیزانو سو پوره چې سرمایه دار وي الله دې دغه جیدادونو والا نه جیدادونه والي خدای دې دا جیدادونه د دوی په وینو سره دکان چې چاله ورکه رزیلا پښتنه هوته وکړه چې دې دکان کې بتڅکه پښتنه هوته وکړه دمتو پکې کنجرتو پکې حکومت ته خدا ته مې مکوي حکومت خو چې ستاسو ژوند دی او د سړي د زوی حکومت تاسو په پا پاکستان ولیدا کمړم نو راشي په قبر مې متیاج وکړ د سړي د زوی حکومت بنرځي سو پورې چې پاکستان نه ووټ سیستم ختم شوی دی ووټ ووټ سیستم ختم شي او یو جابر حکمران د ملک بادشاہ شي او پار سرک لسته مریض ورم دي ته وګوره چې دا د سړي ځامن کیږي کنه په دې بالا معنی کې دوه ورم دو کچارا نورانه وکړو نه د جنت تمو کوي دوزخ کې خسي خواله تیار دی لمبر په لمبر به که خیر ور روان دي ما د جنتونو خاوندان پستر ګولې دي درې نیم سو کال پس یو بزرگ قبر پرانیسته شو درې نیم سو کال پس نیولی دو د شویکړې خامتا کپنیو او داسې پروت دی لکه چې اوس چایخې درې نیم سوه کاله پس لاس مې ورننه ایستو د دې رامداس بازار ګلکارانو مړ شو خدای دې وبخي ما ته ویل ته آکې کرنه ما قبر په جبل والے او لحد می سورې کړو مال تاسو دې تلې آو چې اعلان دراله ما وته میرے ہاتھ پیر نو پکړو ته مې ہاتھ لانا اگر منو پکړا ست تاسو منو چکلا لاس می ورننه استو په دې شوندو په ګیرا په دې بڼو په دې مخ په دې ټول بدن مې ورته لاس والو د شوې کړې سپینې خامتا کپنې دی دومره دومره یې زلفې دي ګیره سپینه ډېره او تور کم مسکې غوندې پروت دی ته به وایې چې اوس چا ایښی پاس په کتبه یې چې وګورې درې نیم سوه کاله یې جنت لگا امر خلق زیارت کا فصل مرگا امر خلق زیارت کا فصل مرگا چی بازار وی پا مزار دو دروشانو د جنت باغ ګلونه بادي هیر شي د جنت د باغ ګلونه به هیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشانو چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دل د رفتار د درویشانو دا جنتیا او دا مملی دلی اتلس ورځې پسې یو مړی راوویستو هغه به څه کول هغه سپلایرو دې د بډه ډېرې بیس تبا انګریزانو ته هغه ښځې سپلای کول او خیم درته بالا معنی کې چې د بډه ډېرې بیس پیرنګیانو ته ښځې چا سپلای کړي وخړی اوس ما دغه ژوند دی اوس مسلمان خزه دی ورنجان ته بوتل لعنت په داسې قوم هغه سره خلک مړي ژوندي کوي داغه خلک مړو نه ورځي مر شو د بالا صدر نوتیا دیرا کې خاص کو زه بي دیګر کې وم ما په سراله ول مونږ یو باسو کلی ته وو مالمره وستل جایز نه دي ویلو باسو یې دې ته اجازه وکړه ما زه چې څه کوي کو زم ورپسې لار چلارم په منبر رسول ناستم چې قبر پرانیستو او رنبای خخته لره تبزه را لره کړه دومره دومره لړمان راووته او د کم از کم دومره دومره ویښته پې ولاړ او داسې غرار شو په دې لحد کې چې مالې چړه رانه بوټ ووتو او رامنډې مې کړې سیکل را سره وه مې په ځای پرېښو او رامنډې مې کې او د سرورو ټوپ کو د قبر نه پښه ور ورچولې شروع اتل سرګه پسې راځته داغه مې دا حال پستر ګولې دلې ده او درې نیم سو کال پسې راځته داغه مې دا حال پستر ګولې دلې شیخی کریم بخش چې چرته پول دې د جوړ کړي چرته کوه دې د جوړ کړي چرته جمعه ته د جوړ کړي د ټول دولت د خدای په لار کې خرج شوی زه طالبوم پنځلس کاله پسې دی رئیس دی او استاد سره زم تلوم زه ویل چې تابوت نه تخته لرې کوو زمونږ استاد ورته مکه و ګناه ده ورجیب توبه به بیا وباسم چې تخته را لرې کا ا د لمبا او به هغه پرخې او مغه سي په ګیره کې خطي دا درې واقعي ما چې شمدید درته بیان کړ نو جنتونه ماما نشتا ته خو اوس چې نه نه خکي په درېیمه ورځ ته دا قبر پرانیزه که تاسو د خامارانو ډیپو نه لیدو نو زمانه دا ګیره په متیاتو کړه دا قوم د چا چې پیشه حرامه لباس حرام خوراک حرام ټوله ورځ کرتوت او کردار حرام غل او ډاکو او بېمان او د قوم د غوخه او د رشي دشمن نن وګورئ مار دومره ظالم نه دی لام دومره ظالم نه دی زمره دومره ظالم نه دی یو موزی شه دومره ظالم نه دی څومره ظالم چې انسان دی دې کنه دا انسان ماشومان حلالې کنه له دا ما انسان په د خځې په غېږ کې ماشوم بچی حلالې کنه له نو څومره ظالم چې انسان دی دومره ظالم یو موزي شی په مخ د ځمکه دی بې ګناه سړي دوی ولي کمی دوی دا سړی بوځي لکه څه بلا در باندې وکړه وجیما ته په دغه اجرا کې وو چې غل مخره دا د پښتنو اصل دلته یو بل د پښتون پښتون دی نن د پښتون تاسو پښتانه بنت ته چې غږیږي غړیږي پښتون څوک چې ماشومان له ګډمتوب دکان ایستي یا پښتون پښتانه تاسو نه ډولکو ته چې بنګ وایي چې هغه پښتاني تاسو پښتاني په بایسکوپ کې چې بلو پرنټونه ګوري پښتاني چا چې د بلو پرنټ دکان ایستي او د قوم بچی تبا کوي پښتاني تاسو پښتاني کې د ډېری جوړاګان دي پښتون دي ته پښتون نه لنګ وایي لنګ جاری راوالی دا سرک جاری کوي پختون چاته دي دی خو وګور من پښتانه زمون خدي په سید سم پیر کې څه کوي ها څه کوي دا غسل خانه څه لپاره جوړي زمون خدي په شیخ جنید څه کې څه کوي زمون خدي په شیخ حبیب څه کې څه کوي زمون خزه په اصحاب بابا کې شپې کوي کنه کوي وای دې معنی په بو زیارت ته دی توار نه وی توار دی په بو لزمان نه وی توار دی شیخ صاحب ور سره او شیخ راي ور پسی ته په پښتنو په کوچی بازار کې زمون خزه څه کوي په مینا بازار کې زمون خزه څه کوي په صدر روډ باندې د دې غټو غټو زنتلاکو د شریفانو خدي بربنډي ګرځي د شریف خدي بربنډه ګرځي دا نن داسې کړي دا رانداز کې د څه دی پوښو مبارک هم شاه دلته لا ورته سپینو درولې چې خدو سره لکان چیرو یو سره ما سره ویدی زنانه پلار روانه دی لکه ملخره چې بار وځي د خروجي نه بچ کیږي یا نه مال خخره راوته و خروجي وچیرل مونږ څه نه په شرمونو پټ شي پښتو نو ولې علي پښتو ولې شرموي تا قوم پښتون دی دا صوبه خو د بار ملکونو نه چې بادشاہان راشي نورې صوبې ورته کارخانه او خی خپل کرتوتونه ورته وخی صوبه سرحد ته چې راشي په ګورنمنت هاوس کې ورته خټک دانس وکي کوي کنه کوي خټک له دې چې بند راوتی دانس ورته انور بادشاہانو تداوخی چې د دې صوبې خلک دا پښتانه چې دي دا دمان دي دی له ګډا چل ډیر خبر نو پارام کینو نه پښتوشتا نه غیرت شتا خو بس دغه سی سیزونی لکه خر او ټټو او ګیدړ او لومبړ او میلو مونږ هم پکې ګرځي را ګرځي خورو او غول کو چې مرګ راشي مردار شي د راون مولا د خدای ژوندې لري بیا د جنت دغه را سره په قبر کې دي بیا لاندې چې هر څه کیږي نو دی وجنا عزیزانو د صحابه او باس در تچیرم ځکه نه چې زه ځان د دې اهل نه ګڼم چې د هغه خلکو نوم هم په خوله وایم د هغوی په نوم کې څه دي هېڅ بوی نشته خو د آینده نسل خیال وساتئ بالا مانا د هر قسم حرامتوب دی پوښو د هر قسم حرامتوب او د شیطانت دی پوښو کم د دې روک تام نکړو د خپل الکانو تم لګام و نه چولو آینده به دا نسل چې د ټول دمان ها په دنیا کې شرطونه کوي دې حرامیانو له د کوره خو دومره پیسې ملاویږي نه دا حرامیان بغلې کوي او دې حرام توب له بدا پیسې پیدا کوي تاسو به بیا په لویه ګیره ګرځئ چې هله زوی مې غلا کې نیولی شوی دی نو بیا لکانو ته لګام واچوئ لاسونه او خپې پې مات کوي وینې پې روانې کوي کینی دا آینده نسل تباه کېږي دا د سنیماګانو حال دی اوس کور په کور سنیما شوه کور وی سي آر غریبانو واغستو کسټم ډیوټي کې ختم شو یو نن به یو دلته پلار مخ لراغه ماته چې مولانا سے خدای ډیر مهرباني وکړو معصوم شو ډیر مهربان څه چلو شو بیختی ول زما زامن پردي کور کې تلې ټي وي پسې خدای مونږ تخپل رنگین ټي وي ورکو رنگین امرم شغه نن د غریب رنگین ته یو نن پتی وی خلک فخر کوي چې د چا په کور کې په وی سی آر خلک فخر کوي چې د چا په کور کې ماجیدانو او یہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بند بدات کا طالب نہیں یہ ہے آزاد پنجوس کالا میں پدی کلی کی اوشو پنجوس کالا او دا ټول خبرې مې دړه د درد نه درته وکړي خدای دې در باندې وکړي چې اثر وشي د دې انده د الله جو ساتي دا پلاران ځان پول کې دی الکانو ته لګام واچوي چې لا سوختې په مات کې او په کټ کې بسم لوي هغه ته ډېر بهتر دی بجای د دې چې په بلو پرنټونو کې د شپې په دکانونو کې ناشتي حکومت ته خو مونږ ډېر وو حکومت ته خدای تباہ او برباد ګرانو محترم اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب دا 761 نمبر کیسټ ډک شو دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 ډېر خلوصان وګورئ خزه نو کری کوي خزه نو کری میړې نو کری مال ځینې پکې راشي یه جی فلم نه جوړیږي خو سو کوم مجبورم څه چل دی او خزه نه په بنو کې نو کرا دا بنو کې دا چې را بدلی په خبر ته وش ما ته وش نو زه ورته وایم چې په خوله کې د دانه او ښځه ده زما خبرې دې اورېدلې نه دي چېرته چې ټول زه به یو افسر ته دا وایم چې د ده دا ښځه را بدله اوس چې تا نه بغیر ستا ښځه په بنو یا په ډېرو کې وي دا غیسه ګارانټی شته دسم شته میړې یو ځای خزه بل ځای نه امنا دا معنا چې زما خزه یا الله کم قانون تا زما د خزه لپاره جوړ کړی دی هغه قانون به زما په خزم حاوی وي زما خزی د پاره د قانون جوړ کړي چې دا به پکور کې نو دا به پکور کې زما خزه که په وخت ضرورت د کوره بار وتا نو یا الله تا چې کوم قانون ورته جوړ کړي دي چې جلباب به پسري قران کې لفظ جلباب راغلی دی جلباب هغه برکه ته وای چې د سر نواله تر خپو پوري ټوله پکې پټي یوازې جلباب نه بلکې دا لفظ ما خیال دی په صيغه جمع سرم راغلی دی جلابیب سرم راغلی زما خزه بلندره نه چې په سرکو کوسو کې بروانه او چادری به د ململ په جمی کې په سر کړی او وړاندې رستو بټول اخکاری نن خو ته په دې ملک کې اوسېږي لګیا یې نن په دې ملک کې اوسېږي نن د خواصو خزي د خواصو د نیکانو د منځګزارو خزنن بربندی گردی نظم عزیزانو کله کله زه سوچ کوم ما د پښتو یو شعر رايات یو سره خپل یار په لاس نه ورتلو ډېر منډه ترډه واله خو نه کې نو اخر کې دا وی چې د خدای په لوی کرم بکیږي د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا کله خدای کرم شو خو وبشي او کله عقل خبره ای نو زما د آشنا مینا ډیره ګرانه نو زما عقل په دې میدان کې کار نه کوي چې موږ به په پاکستان کې هغه ورځې موږ په ژوند چې دا خزي چې موږ نه سمره لري لاړې دا به بیا واپس موږ کورونو تراولو په کور کې به کېنو نه دا زما عقل کې نه راځي زما عقل دا نه مانی او زما د عقل بیانه ترجمه دا ده هغه وبو واپس دی ورخ ترازی د ورخه تیر وبو په بیر تل جاروزی نجاروزی تیر ساعت په بیر تبیا د تیر اوس تیر پرونه ورځ به تاسو بیا را واپس کړئ کدا ټوله دنیا ستاشي دا ټوله دنیا د دنیا خزانه ټول استاشي او دا ورکه نو دا پرونه ورځ به بیا را واپس کی ناممکن ده نه را واپس اوس د تیر ساعت مثال څنګه دی تیر ساعت په مثال مړې د لحد دې مړی چا دی ژوند دی کړی په جړا تیر ساعت د لحد مړې دې کده لحد په مړی دا ځان ټوکړي ټوکړي کې په وهلو په جړا را ژوندې دې کې دې قوم د ملک حکمران طبقه هغه جوړه کړې ده چې هغه نه به د جنډه بازاري جړاګانم خي ما پلاس کې به ډنډای زما پلاس کې به قوتي زما دې د خدای په ذات قسمي چې زه په هر سرک د د د د مړو ډیری درته ولګو د مړو ډیری چې څوک یې اوچتولی نه شي څه چل دی جمهوریت دی که خزه راوتم جمهوریت ته او که ګړاګان راوتم جمهوریت ته او که مليان راوتم جمهوریت ته او که ډاکټران راوتم جمهوریت ته او زیخ بهم بیخ نورم خدای تبا کا چې تباش ورشا اخ سره چې تاسو ولا ووټ ور کړې ده نن ستاسو وزیران دي اډر کوي چې د ټیکاړو د مټیانو نرخ خې جوړي میټینګ راو غواړي دا زمانه نه نه ډیری دي وزیرانو تم لاړ شي هغه وزیر به په خپل پوي شي وای دا هما ویلی یعنی غریب سړی به په پیکاورو مروټه روزه نه ماتي پیکاورو باندې تا پرون د بجلی متعلق څه ویلیو پرون مونږ بیلونه داخل کړی دي نور سر چارج په لګول نو معصول ټیکس ته په بجلی څنګه لګولې دی که په روډ باندې معصول ټیکس ته لګې او په روډ لارې راځي په روډ بجلی په روډ راځي چې تا په معصول ټیکس لګولې ټلیفون بلونه وګورئ نور سرچارج په ولګېدو سوی ګیس بلونه وګورئ نور سرچارج په ولګېدو دا الله تاسو ته خی در په در خاورې په سرم ګرځي چې زما سرم پریخي وا د بندا سرم کړي وا دغه د بندا کو تک درو منډلو سي تزان نه وباس تاسو د بنده بندگان یې تاسو د خدای بندگان نه یې چې د خدای بندگان نه د بنده بندگان یې نو بنده ته پراتوس پاتې شو د هسپتال او د ډاکټر خبره راځي چې په یو بل خبر عمل وکړو راځي ایمان ما خو د دې حل لیدلې ده زما لور و زما لور و په خیبر هسپتال کې اپریشن ټیټر کې دننه پرتا و اپریشن کېدو او د هسپتال مشره خزه لګولې و مون ولارو بارا خزه راوته ویلې جاو جاو کمینو سب رزیل یہاں کھڑے ہیں ټول غریبانو منډي چې منډي کې زور علم چې اور علم دې ګړګړو کې مې په دې غوتا واله مال کمینے کی بچی تم نے نہ لندن کے اخلاق ہے اور نہ پاکستان کے ہم کمینے ہیں کہ تمہارے اسپتال میں یہاں مریض لے کر آئے ہیں منڈی کری چٹاکا ہے منڈی کری چې منډه کړې ډي ایم ایس راغې پولیس راغې دا څه چلو شو دا څه چلو خلکو څه چلو شو دا وکړو زه ورته خو کای چې ما ته وکړ واریانو درې د چوسو مال پرېدم نه پرېدم نه چې چې دا مې پلاک شلولې نه مون کمینای چې هسپتال ته مریض راوړې نن په خپل خپل خبره ته ما سره نه کوي زه محتاج يم زکه تاسو ګورئ تاسو سال دې د سپو عالم دې کنه ها په تانو کې د سپو عالم دې کنه دې په کچرو کې د سپو عالم دې کنه دې خدای کړی ډیر شکر دې نن پلار تیریږي د سپو غوندې مرونی سي کنه نو مریض ډاکټر ته نه بوزي چې کفا بالله طبيبا د خدای نه لوی طبيب بل څوک دی خدای نه جوړ کړو خدای ته پروت ته خدای به جوړي خیال مراد راځي کنه چې دا قوم په دې عمل نن د ټاټکی مزدور دویا غستې شي ها نن د ټاټکی مزدور ډاکټر له مریض بوتلی شي د ټاټکی مزدور ډاکټر خو ځکه کمپاوډرانو کې شروع کړی دی دا بازي دکانداران دي نه کوالیفاید کمپاوډري نه سي هسي کو سړه بیا غم پکې لګي ای سټسکوپ په وګونو کې ټومبلې هلکه ته په دې پوهیږي ویا زه دې سړی ته سلی پیوشي نو دا دوربین وکي واچي به داسې داسې کې اوس چې خر ورغلې نو خر په څه پويږي چې دې په دوربین پويږي کنه پويږي تاسو په دې ډبې یې په ایمان او چې دوربین در باندې لګې نو ته په دې پوښي چې دې په دوربین پویم شو کنه سمې دکاندارای لګېدلې کروڑپتیان عرب پتیان نن د قوم تکی خوري لګیا دي دا سرمایه دار تکی د قوم غوخي خوري خپل هر څه مفت تب در په در ګرځي اله دجله بل می زیات راغله کم خالات چې بابو صاحب لور شي بوزه بار شیخا بل داخل کبه جګړه کوا دا شیخ منډک دا خدای کړی او نور بدر سره کی نور بد ځان تماشه کوي یوازې پاک پیښور نه ټول اور پاکستان ټول نن د خدای د قهر په لپیټ نن ته د کشمیر خبرونه اورې لانګ مارچ دی او سرحد پار کوو پلانې کوو ډنګړې کوو دا کو یو ګړچ کوو کو په کشمیر کې یو ګړچ ما ته معلوم یې یو ګړچ کوو کو ته بیا د ملک حال وګورې نن خو په پاکستان کې وبم ته مفت نشي سکل ته چې دا بمبو بس کې 25 روپۍ میاش ورکه کنه نو چې کوم ملک یو بد خدای په نامه نه یو بو ملک د ستاسو کفاره وخوري کنه او بو ا د خدای د اسمان نه راورېدل او د زمکه نه راوتی او با هغه ته په بیاس کې لګیا په خپل ملک چې نه ورکه در پسې بیا راځي چې نه ورکه پولیس ته دی بوزي الته پولیس نه بدی بیا څوک خلاص نن په یو کو خپل کې په یو کوټنای کې مفت نشي اوسېږي او به د خدای په نامه فری نشي سکلې سبسکه دا ټول د الله گرفت بنیادی خبره عزیزانو دادا دا چې امنام ویل دي چې ما ایمان راوړی دی او د ایمان په مقتضیات باندې عمل نه کوي دا به خبره پوي شي بنیادی خبره ده چا چې د امنان رستو په مقتضیات د امنا عمل کړو دا ایمان څنګه ایمان څنګه دا ایمان داسې لس لس ورځې به وګړو لس لس ابو هريره دا امنا په مقتضيات ایمان کړو لس ورځې وګړو پروا نه و پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خیټه مې بزړمی مور دې ستا په حدیث باندې ما ته روټه ضرورت نشته جناب محمد رسول الله یو کسوړه ورکړه ورته ابو هريره دا کسوړه والا چې کلاوګه کې کې دي کله لوګي اغستې نو دې کڅوړه کې لاس منډه نو تازه قجورې بروزي او بیا یې خورا ا کڅوړه ابو بکر ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله بوګه شو لاس به منډلو کجوري به د جناب رسول الله په ژوند کې کڅوړه ور سره وا دا ابو بکر په جون کېم کسوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کېم کسوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کېم کسوړه ور سره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګولا و په مدینه منوره کې پاغه لګولا کې د ابو هرره نه کسوړه ورکش چې ورکه شو نو پاس په یو ډبکه باندې ناسته او جاری لګیا دی دا شعر وایي څه وایي وایي للناس هم ولی الیوم همانی للناس هم ولی الیوم همانی فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني نن خو د خلکو یو غم دی او زما دوه غم دي و خلک را ټول شي نن زما دوه غمونو کې مبتلا یم یو مې هغه غم دی چې حضرت عثمان شهید دی او دویم مې هغه غم دی چې زما د محبوب د لاسه کسوړه رانه ورکه شوه چا چې په خدای اعتماد اور او جمعه بل اسمان دا تازه قجوري راو اور کم قوم چې په خدای اعتمادي او پار شیز کې موثر حقيقي الله مني او دا ایمانی چې الله چې کم قانون را لېګلې ده او پیغمبر مرتب کړي او جوړ کړي دي یا الله پاغه د عمل کولو توفیق راکا پاغه می چلاوا دا ایمانی ارشه بد پس را منډي وای ارش په خدای قسم زما دې سترګو زه دا اورېدو خبرې نه کوم زما د سترګو هغه خلق لیدلی دي چې د ولی په غاړه بناستو خدای ته ځان سپارل چې سبم لاستو سار برا پاسې دو نو د ټول کور خرچه به د بالغ لاندې پرتا و ټول کور خرچه به بالغ لاندې پرتا ما هغه خلق لیدلی نازیزانو بل څوک نشتا ایس نشته په دې ټول کائنات کې کده نو د خدای ذات بل څوک شته شته بل څوک نشته یا الله دې او یا جناب محمد رسول الله بس زړه شپاره سنې په دې دعا قربان کړي انسان خو ډیر لوی شي سپه دې سپه څومره مردار شي چې سپه وګوري چې وګوري نو منډه کاو د نن بینا ورته روټه راواله او پیوې خراوه سپه حضرت عمر په آمنا ایمان لرلو او آمنا داغه ایمانو نو قسم یې وخورو په خپل دور حکومت کې چې زما دې د خدای په ذات قسمی که د دریای دجله په غاړه یو سپه د لوګي مرشم نو الله به تپوس زمانه سپه د لوګي نه امیر المؤمنین دې ته وي او مسلمان دې ته وي چې سپه د لوګي مرشم الله به تاسو زمانه کوي زما عزیزانو انسان خو پرې ده چې حیوان سره بم د رحم سلوک کې تعذیب د حیوان حرام دی په اسلام دا چرګ والا نه دي چرګ والا دا دا خدای پیجندلی چې چې دا د سرک په غاړه ناس دی او چرګ خرڅي دي چې چرګ والی چانه نه پونه نیولې او سرونه اعلان دي ځوړندې او د روان کړي کني خدا د انسان بچی دا غوړه د چوک سره سار کې راتلم نو یو داسې چل کړو نو ورته ودرې ملدا دی ولې د سکړ وې جی چرګان دي نو داسې نیواله په دې ګورګورو کې داسې مارا سره مرګره ناس ته ما ته جی پرې ګده دا لچر خلق دی دغه ته ما لچر نه دی ورته ور کوزي کټت بچنه والو چار دی خې نور غاګن کو چرګان داسې کو سمي ونی دا تانګو والا نه دا خدای پیجن دی د دې چابک ته ګور ماشوم چیلې به په مړی کې پړې هغه بیا आवाज کې راکاږي زما دي ځانو چا پړکی چې د رحم ماده نه و د رحم زه درته ایمانی یم زه مولایم ما په عمر کې چرګ نه دی حلال کړی را کرمړ شي دي مردار شي الا لال مارنا روزه خدا کارنه کټمل نه ده کټمل دا چونی سي زمون کور کې ډیری اکثر دې کټون مټون وای ورته وګورم زم نه ما چې کټمل ورته سپګه مې ورته نه دا چول د سپګه پیدا کولو کې د خدای راز کنه دې کټمل کې د خدای راز دی او د خدای مخلوق دی تاسو پوهیږئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یوازې صحابه شکان نو په خدای قسم حیوانات هم ته شکان حیوانات الله یو ښکاری وسای نیولې و وسای نیولې و نو هغه هغه ښکاری سره او کش بوکش کول چې او کش بوکش کول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا کاری ته وی دا ولی ول دا مې ښکار کړی دا اوسرانه تخت حسین ته پوسو کو چې ولی او سای ورته وی چې صاحب زته لګزان خلاصوم د غره شاته زما بچی دي اغي لته ور کوم نو بیا ول راځم فوګی دي حضور علی السلام ورته فرمایل اخکاری ته چلکه د فریدا بچو لته ور کوي بیا راځي وجدا زنا اور شهر بیا چرته براش ولزب ضمانت کې کینم کبیار انلا نو ضمانت به زه درکم پیغمبر ور سره کېناست او سای پرې په یو منډه لار بچو ته په بچو ته جزر ته اوروي د دوارو بچو تیر او دل پریخو نو چې مونږ هم در سره زو نور مخ کې او بچي ورپسې چراله ويا رسول الله زخر عالم چې ته زما د ضمانت نخلاص او دا بچی مې وایي چې د اخکاری ته مونږ ځان په دې پیغمبر قربانو مونږ دې دی وادي يهودي سوچ کوي چې بار الله زناور شین دا تصدیق کو چې دا پیغمبر دی زناورم دا تصدیق کو زه انسان هم زبول دا تصدیق نکوم چې دا پیغمبر دی ومغه وخت وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو پر رسول الله یوازې عاشقان بنی آدم نو نه په صحابه په خدای قسم چې ونیم بیا عاشق وي لرګي دا لرګي ستن ولار دا پیغمبر به ورته ډډه والا چې منبر جوړ شو دا لرګي په جړا شو پیغمبر ورته وایي چې څه غواړي ولی جاري اور تو مسندت منبود و مضمن تاختی بر سر ممبر تو مسند ساختی ستاملا به ما سره لګېدلې و اوس ممبر تلاړې نو ستا په جدای کې جاړ پیغمبر ورته زه به دعا وکم چې تا خدای په جنت کې ونه کی هغه یا رسول الله په خدای مې دې قسمی چې کروڑها جنتونه ستا د ملا په لګېدو قربان کړم ما ته جنت نه دی پکار لرګین کې مې کاڼي کې مې نو کاڼي د ابو جهل په لاس کې کاڼي ویل پیغمبر وایي زما لاس کې سدي ول زوام کدا کانی په دا چستالاس کې سدي دا وای ول دوی نشي ویل ته وایا د ګوتې باندې کانو ته اشاره وکړه د نن نواز شو لا اله الا الله محمد رسول الله کانی پزمک اوشت و پدیم جادو چلو کانی په مین نو په پیغمبر یوازې بنی آدم قربان نو په خدای قسم ټول کائنات په قربان ملائک په قربان پیریانو یو ورځ د پیغمبر تلاوت واورېدو د سار په منځ کې او ډله روانه و تلاوت واورېد چې خپل وطن ته لاړ قوم ټول راغون کو ول راشي بل خبره وګوري ان سمعنا قرانا عجبا يهدي للرشد دا چې قران واورېدو چې سره نیکه تراکاږي پیغام کې پیریانو مستقله دنیا راغه او د رسول الله په لاس بیعت کو اسلام راوړ نو هغه ذات چې دی او هغه هستی چې ده هغه یوازې انسان نو هغه ټول کائنات قربان دي بل درته دا لرګي دا دیوال دا لوټي دا کانی دا بوټي دا یو شی داسې نه دی چې د خدای ثنا نه وي وان من شيء الا يسبح بحمد ربه هیڅ شی په دې کائنات کې داسې نه دی چې الله په خپل ثنا مبتلا کړي ارش یو انسان دی چې ته غافل دی بنی آدم او پسې منډي وي نازیزان ځان د خدای کا ارس بستاش ځان د جناب محمد رسول الله کا ارس بستاش بادشاہان بده د قبر په په په خاور باندې نسکور پراتی د قبر په خاورو دا نن د اولیاء الله دربار ته چې بادشاهان ورځي رحمان بابا وایي بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشانو دا قوم دې خدای تبا کی ولی ورځي اکه سدي مور پکې غړيږي خور پکې غړيږي خزه پکې غړيږي څه چل دی پکې نو چې قوم د یو شي بایکاټ وکړي دغه سنیماګانو نه به د خرونو استبلې جوړې شي ختم به شي په خپله خو که د ټول ملک قوم اتفاق وکړو چې دا کار فضل دا به تاسو ته پېښور ښار کې ډېرون کچرې ګېټ اشرف روډ سرې